وكان ذلك عند الله فوزا عظيما تر څو چې مؤمن نارینه او ښځې د همیشه اوسېدو لپاره داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیدونکې وي او د هغو بدۍ به د هغو نه ایسته کړي دا الله پاک په نزد دا ستر بریالیتوب دی وساءت مصيرا او هغو منافقانو ناری نو او خذو ته او مشرکانو ناری نو او خذو ته سزا ورکړي چې دا الله پاک باب بدګمان لري د بدی په ګرځونه کې په خپل ایثار شول دا الله پاک غضب ور باندې وشو د ځمکې او آسمانونو لښکرې د الله پاک د قدرت په ولکه کې دي او هغه برلاسی او حکمت والا دی إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ای پیغمبره موږ ته شاهدی ورکوونکی اختار ورکوونکی او زیر ورکوونکی لګلې د هغو د لاسونو د پاسه د الله پاک لاسو اوس چې څوک دغه ژمنه ماته کړي د هغه د تعهد ماتولو وبال به په خپله پر هغه باندې وي او څوک چې پر هغې ژمنې باندې ودرېږي چې هغه له الله پاک سره کړې ده الله پاک به ډېر ژر هغه ته لوی ثواب ورکړي